دا او کې ځنو چې مرکو منصوب او کې ځنو کې عامل په کې ځنو چې کې عامل شي دا دا کمرکو د رفع تا ور کړی دا کوم منصوب ده نه تا ور کړی دا کوم ده جر تا اول دا د سره دا او کې ځنو دا مطالعه طریقه هم دا سره عبارت پوری نو اول دا پوری چې دا عبارت پوری چې دا اول دا خو معلوم چې دا لفظ یا دا کلمه اسم دی کدا فعل دی کدا حرف بیا ورپسې وی چې په له حرف کې فعل دی بیا فعل وی بیا دا کومه صيغه د ماضي د مضارع د امر د نهي د ذکر بیا دا غي نورسته دی دا کله عبارت دی چې بیا دا په کې فعل نه سره مقصود منصوب دی موجود دی بیا دا غي نورسته د عبارت معنا باندې ځان عبارت مقصد دا په متن کې د عبارت په مقصد باندې ځان څه کې نو کړه او کني بیا اصل نو کې بعضي الفاظ کې ځین کې ورته چې نو نو تو ګوري د دې نو کې نه مقصد څه ده بیا دا غي نو رستا بیا دا وګوري چې دا بعض ځین کې په دغه باندې حاشیه کې او بعض لا په باندې کې د دې بیا ورته حاشیه وګوري چې د حاشیه کې د عبارت څه نو په دغه طریقې سره رو رو رو هغه سړي کې استعداد د مطالعه هغه پیدا کیږي او په دې سره ترکیب او هغه مقصد ته عبارت راځي سلطه الحمدلله رب العالمین چې موږ اول تاسو لاړ سرتري کتاب په کوم کې څنګه چې دا اسم دې کدا فین دې کدا حرف سره د ټول اقسام دا مفید ده امر حاضر سره د ټول استقلا خفیفه دا مفید په فعل کې صرف فعل مضارع معرب ده او هغه کوم سر دا چې دا به دې په سیمه استقلا او خفیفه او څوار چې د مؤنث سالم دي مؤنث دي دا چې دي دا څوار چې څوار چې مونږ څه واخلہ اوس خو کې اول موږ دا او پیژنو چې را دا کلمې څنګه یې کدا پرې دې کدا چې شری او دا دوی ده چې موږ دا او پیژنو دا یې څنګه کدا پرې دې کدا حرف دې هغه نور سم نه بیا څوال دا کیږي چې دا معرب دې کدا نو ګورو که اسم نو ګور چې شپارس نو دې کدا اته شپارس نو معرب دا ټول تفصیل دی نو چې شه ده الا کفور چې د مضارع ټول څه صيغونه ده کا نور نه کدول سونه نو معربه فنوا مبني مبني فتح او چې وو هر الته کوم نه سوچ هم نه کو پکې سترګې پټو او ډارې کوي چې دا څه کوي معربه بیا ورپسې چې شه ده اسماء کنایات او احکام کسان ده او بل اسماء اصوات نه ده او مرکب بنای ده ظروف نه ده نه نه ده یو نم نه ده نو خود به وایي چې ده لکه نو الحمد معرب ده بیا ستاسو خبرې به وروسته پچې کوو هر اوس معرب او ده مبني خبرو لله کې دا چې د ورو ورو یو د اسم په هر سره په کې پیژنې بیا په کې معرب او مبدل پیژنې بیا معرب او پیژنې بیا مرفوع او منصوب ته موصوف ته بیا مرفوعات او منصوبات نه انتبه دا شان ته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين دا خبره مخکې موږ وکړه په او د لحن متعلق متعلق خبرې موږ وکړې او دا مولې چې دا کتاب چې دی د دې مصنف ابو حیان محمد ابن یوسف ابن علی الکندوسی دا په اندلس کې چیدلې ده او دا کتاب چې لیکل دی په خپل په خپل ټول چې ما کافی خپل مخ ته کې کوله د کافی عبارت مغلق وو نو د طالبانو د سانتیا د لپاره ما دغه دغه په ترتیب باندې دا کتاب چې کړی دی هغه لیکل دی د مشفق سو څلور پنځوس هجری کې پیدا شوی دی او په اوس سو دیش هجری کې چې دی وفات شوی دی او سپین کې پیدا شوی دی غرناطق بسم الله الرحمن الرحیم د خپل کتاب شروع مصنف علی الرحمه په بسم الله باندې وکړه د څه وجنه اقتداء به کتاب الله کتاب الله په څه دې اقتداء کوي چې البته دا غي شروع په بسم الله سره څه و نو د هم د خپل کتاب شروع په بسم الله باندې وکړه وعملا بالحديث عمل په حديث باندې کوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي كل امر ذي بال لم يبدا بسم الله فهو اقطع وازم هر هغه نه کار چې دا غي شروع په بسم الله باندې ونسي نو هغه کې برکت نه نو دی وځي نه د خپل کتاب په سر کې بسم الله ذکر کړه او دا شانتا ابتداء بالسلف الصالحين د سلف الصالحین په کې ابتداء وکړه سلف صالحین طریقه دا و چې هغه به د خپل کتابونو په سر کې بسم الله ذکر کوله نو دا هم د خپل کتاب په سر کې شي بسم الله بسم الله شروع کوم په نوم د الله باندې الرحمن چې هغه ډېر زیات رحم کوونکی دی دنیا کې هم په مؤمنانو او مسلمانانو باندې الرحیم چې زیات رحم کوونکی دی او رحمت د خاص دی د قیامت پر ورځ باندې تر مؤمنانو پورې الحمد لله رب العالمين ټول خو بیا نه هغه ذات سره دي چې هغه مربي ته دي ټول کائنات الحمد کې د بسم الله نرسته د حمد ذکر کړ ولې د بسم الله نرسته حمد ذکر کړ دا ځکه ابتداء به کتاب الله کتاب الله پس ابتداء وکړه او البته د بسم الله نرسته حمد ذکر کړو دې وجه نه مصنف علی رحمت تم د خپل کتاب ته بسم الله نو څه ذکر کړ واقتداء بحديث خير الانام النبي عليه الصلاه والسلام د حدیث د اتباع وزنا حدیث کی راځي چې هر هغه نیک کار کله امر دی بال لم یبدا بحمد الله فهو اقطع وعظم هر هغه نیک کار چې دغه شروع او دا غي استفتاح د الله په حمد باندې وسی پاري کې برکت نه وي نو دی وجه نه مصنف علی رحمه دا حمد ذکر ترسته د بسم الله نه و ابتداء د سلف صالحین او سلف صالحین په څیر د ابتداء وکړه د سلف صالحین طریقه دا و چې هغه په بسم الله نه رسته حمد ذکر کاوه نو دی وجه نه تم مصنف علی رحمه د بسم الله نه رسته حمد ذکر کاوه او نو د دې وجوهات د وجلا مصنف علی الرحمه د بسم الله نورسته حمد شته دې باندې یو سوال وارد دي چې ته وایې چې بسم الله باندې ذکر شروع کړه چې عمل په حدیث باندې کی او په حمد باندې هم شروع کړه چې عمل په حدیث باندې کوي ځکه حدیث کې راځي چې هر هغه نیک کار چې دغه شروع په حمد باندې ورچې نو باغی کې برکت نه وي نو سوال دا ورته چې دا ابتدا خو یو امر بسيط دی کا په بسم الله باندې ته شروع کړي نو په عمل باندې شروع کړي عمل په حدیث الحمدلله باندې نه راځي او که شروع په الحمدلله باندې کړي نو حدیث خدا و چې باید اول شروع په بسم الله کړي او حدیث الحمدلله دا تقاضا کوي چې اول شروع باید په چا باندې شي الحمدلله باندې نو دا خبره ده چې دا ابتدا خو یو امر بسيط دی که په بسم الله باندې ته ابتدا کوې نو عمل په حدیث د حمد نه راځي او که په حمد باندې ابتدا کوې نو عمل حدیث په حدیث سره راځي نو په بسم الله باندې نه راځي نو د دې وجینا الکه د ټول حدیثونو په منځ کې څه ده تعارض ده او قاعده د اذا تعارض تساقطا چې کله تعارض راشي نو دواړه شي شي تاکي نو موږ وایو چې د څه څه دی چې د دې ټول حدیثې په منځ کې تصدیق دي تصدیق د څه کوو کې حدیث ابتدا په قسمه ده یو ابتدا حقیقي ده او بل ابتدا اضافي ده ابتدا حقیقي دي ته ویل کېږي چې هم په مقصود باندې مقدم او هم په غیر مقصود ابتدا اضافي دي ته کې چې په مقصود مقدم یا او په غیر مقصود باندې مقدم یا او په مقدمه نو موږ د څه تطبیق کوو چې بسم الله کې چې کوم ابتدا ټکی ذکر شوی دی دا نه مراد ابتدا حقيقي ده چې هم په مقصود مقدم وي او هم په نو دې کتاب کې مسائل د کتاب کې دا مقصود دی او دا خطبه دی دا څه ده او شک نشته بسم الله هم په مقصود باندې مخکې ده چې هغه مسائل د کتاب دي هم په غیر مقصود باندې مخکې ده چې هغه څه ده هغه د خطبه او چې حمد کې کومه ابتدا راغلې ده نو تا ابتدا کومه ابتدا ده دا ابتدا اضافي ده ابتدا اضافي دي ته ویل کېږي چې کوم مقصود مقدم وي عام دې نه کوم غیر مقصود باندې مقدم وي او کا نو دلته حمد باندې ابتدا راغلی دا دا الحمد دا په مقصود باندې چې دا مخکې یعنی مقصود هغه مسائل د نه دي دا په مسائل باندې مخکې او چې په مقصود باندې مقدمه ده په غیر مقصود باندې دا مقدمه وی او کړی وي هغه لپاره اعتبار ها حمد ذاته نو دغه ذکر خیر ته چې ویل کیږي ثناء باللسان على جميل الاختياري فاوصافه اختياري او سره وعلى طريقه التعذيب والتفصيل فطريقه التعذيب او سره تفصيل تفصيل او تعذيب دی دتا په طريقه د تعذيب سره په ژبه باندې څه صفات دي دا سړي عظمت تا په ځل کې ده او داغه وقار تا په ځل کې ده او ته داغه خود او صفات کې یا برابر خبر ده سواء كان بمقابله النعمه او غيرها ته اقا په مقابله د نعمت کې وی او په مقابله د نعمت کې مقابله د نعمت څخه خبر ده کاغه سړی تا باندې احسان وکړي او په پتا باندې احسان دا هغه فعل دی چې خبرداري ورکړي د تعظیم د منعم نه د دې وجه نه چې د انعام کړ دی سره پتا باندې انعام کې او ته دغه احترام وکړي بیا برابر خبره ده چې په ژبه باندې وي او که په ارکان او اعضاء باندې او که په جنان او په قلب په دل باندې وي د څه کې او په اصطلاح کې شکر تاسو کې د لوړ معنا ده اصطلاح کې توجیه العبد جميع ما انعم الله عليه الى ما خلق لاجله توجیه العبد جميع ما انعم الله عليه اړول د بنده دي ټول هغه څه چې الله پاک باندې انعام کړی دی الله چې په انسان باندې د کوم څه انعام کړی دی دا ټول څه هغه طرف ته تواړي الا ما خلق لاجله چې الله د کوم مقصد لپاره د څه کړی دی پیدا الله انسان ته لاس ورکړی دی سترګې ورکړي دي وګونه ورکړي اعضاء او جوارح ورکړي دا ټول اعضاء او جوارح په هغه ځای کې استعمال شي چې الله د کوم مقصد لپاره پیدا کړي نو ته الله د نعمتونو شکر او کله خپل اعضاء او جوارح په هغه ځای کې استعمال شي چې د الله د فرمانی او معصیت په هغه کې دا د دې دا مطلب چې تا د الله د نعمتونو شکر ادا نه کړ تا د خپل رب د نعمتونو دا معنی توجیه العبد اړول د بنده دي جميع ما انعم الله عليه ټول هغه چیزونه چې الله په دې بنده باندې داغي انعام کړی دی کم طرف اله ما خلق لاجله چې د کوم مقصد لپاره الله پیدا کړ حیثیت څنګه کوم حیثیت عام دی چې حمد هم په مقابله د نعمت کې راځي هم په مقابله د څه کې راځي غیر نعمت دا دغه حیثیت چې هم څو تا باندې انعام کې او څه صفاتو کې دام حمد دی او که در باندې انعام ونه کې او څه صفاتو کې دام څه حمد دی په زړه په چې دا شکر چې دی هم په ژبه ادا کېږي هم په زړه سره ادا کېږي هم په ارکانو او په اوزا او جواري سره ادا کېږي او د یو حیثیت نه خاص دی چې دا شکر صرف په مقابله د نعمت کې راځي په مقابله ده یو سړی چې در صدر کی او ته دا غوښتې پټو کې یې په ځل کې دا قدر کې یې په عذاب باندې دا قدر کې دا شکر دی چې نعمت در باندې چې درکړې ته نام یې او کته نام نه کړی او ته دا قدر کې نو دا شکر نو دا دغه حیثیت دا شکر خاص دی چې دا صرف په مقابله د چا کې راځي نعمت کې یا په مقابله د انعام کې راځي په مقابله د غیر انعام کې نو دې نو دې وجنا کې علماء وایي دا حمد په اعتبار د مورد سره خاص دی او په اعتبار د متعلق سره عام دی دې خبرې مطابق حمد په اعتبار د مورث سره څه شي ده خاص ده مورث سمره ادا کولو صورت د حمد کې نه څه شي ده خاص ده چې په شبه باندې ادا کیږي په بل طریقې سره او په اتفاق متعلق سره عام ده یعنی حمد هم په مقابله د نعمت کې راځي او هم په مقابله ده او شکر کې د شوی چې شکر په اعتبار د مورث سره عام ده او په اعتبار د متعلق سره شکر په اعتبار د مورد سره عام دی سمانه شکر په مختلفو صورتونو ادا کېدل شي هم په انسان سره هم په جلال او قدرت کې د چا قدر وکړي د سره چې کېدل کې پړ کې احترام وکړي دا شکر دی او هم په ارکان او اعضاء سره سره هم په لسان سره هم په جلال سره هم په اعضاء او جوارح او په اعتبار د متعلق سره دا شکر چې لکه خاص دی چې شکر په مقابله د نعمت کې راځي تعمیم د فاعل په کې راغلی نو الحمد جنس څخه مختلف دی کډیر دی او که په هر زمانه کې دی او که د هر حافظ دی لله خاص تعالی دی دلته دا تخصیص واحده د کوم ځای نه پکې پیدا ده موږ دا د الله نوم پکې دی الله کې دا الله کې دا ساده پاره دی د کلام د تخصیص لپاره راځي تا دغه کې راځي سره مکمل کې الجل للفرد دا ځل خاص ته ترکا پوری فرق نو دلته د علام د تفصیل لپاره دی نو خاص دا څومره تعریفونه کومګ د کائناتو د هر شي د خوبيانو تعریف کو دا د چا تعریف دی د سمندرونو او د غرونو او د اسمانونو او د دیوونو پټو موږ تعریفونه کو چې دا څومره مزیدار فضا او منظر دی د دا د الله تعریف دی ځکه چې د دې ټول کائناتو خالق څوک دی الله اسم لذات واجب الوجود دا هغه اسم دی چې دا واجب الوجود دی مستجم لجميع صفات الكماليه ټول صفات کماليه په هغه کې دي رب العالمين دا رب العالمين دا ځکه مجرور راغلی دی د څه لپاره واقع شوی دی رب لپاره نو الله کې عامل دی لام دی او ربي کې چې عامل څه شي دی ام لام دی ځکه چې پته ځکه عامل چې دی د تابع عامل هغه څه شي وي مرفوع عامل دی علی دا عامل وي تابع عامل او دا عالمي چې دی دا مجرور دی نو دا ځکه چې دې کې عامل څه شي دی دا رب لفظ نه دی قاعده د حال والا چې وو متعارف ما قبل کې موجود وو په تاسو سره بدل کړ الف سره بدل کړ چې ترې صلات تلور معناګان دي نسبت الله ته صلات په معنا د دعا سره راځي صلات په معنا د حال شرع او په نسبت د عبارت د ارکان مخصوصونه او څوک چې دا صلات مشترک دی په مابین د معلو اربعو کې دا په معنا د رحمت سره هم دی دا په معنا د دعا سره هم دی دا په معنا د استغفار سره هم دی او په معنا د تسبیح او تحلیل سره هم دی نسبت د صلات چې الله ته اوسې نو بیا په معنا د رحمت سره دی نسبت د صلات چې عبادت ته اوسې نو بیا په معنا د دعا سره دی نسبت د صلات چې او دا د ګروپ اجاره نه ده خپل مسعود ته چې ورکړي نو رسول ته دا جرتا ورکړي ده الله ورکړي او دا هیڅ ملي چې واقع شوی نه مضاف نه شي دا مضاف سره مضاف نه نه دا مستمر ده او دا محمدین ورنسي چې واقع شوی دی بدل نو وآله یو بعث او دا بعث شي پر رسول الله او بیا به دا معطوف دی اول چې اصحابي به دا شي شي معطوف او دا اجمعین به د دې ټول لپاره تاکي او رحمت کامله دي په رسول کې باندې مبارک محمد محمد دا معنا چې څومره صفات د کمال کې دي یا په معنا د تا سره راځي هغه محمد په معنا د مجمع د حساد او حمیدو یا په معنا د صفه د شده سره د حمد نه دی چې د تا صفت کړل شوی دا یو دغه چې راځي دې وجنا ما وای نن د وآله فآل د باندې د رحمت کاملې آل ذات ویل کی چې څو پاتې دې مختلف قول د قرآني خبره ده چې نبی له صلوات و سلام فرمایي کله تقین ولا خلاف سره چې دا تقوا تقواداري او د حرام نم ذات ذات ساتي او د مستبحات نم ذات ساتي هغه زما آل ده دا پاتې کې اهلل اخلاف القياس په همدې سره بدل شول اهلل دي یا امره قاعده ورته متوجي شو چې په هم کې راشي او ګوره اوله متحرک کې ثاني تاکیدا مستانی وجوبا ما قبل هم دې حرکت موافق صاحب علت سره بدلږي نو ثاني فاعل سره بدل کړي واصحابه اصحاب جمع صاحب صحابي تاسو چې هغه تاسو چې نبی له صلوات و سلام لیدل او نبی له صلوات و سلام باندې ایمان راوړی او په حالت د ایمان کې دا غوښتي چې شوی او فاصله د صحابي اجمعین تاکید دی ټول باندې